قر بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في التأجيل لزمه الدين حالا صورت ته مسلې دا ده چې ګوره زید د عمر د پاره اقرار وکړو چې د عمر په ما یو لک روپۍ دی او یو کال پکې نیټه ده او زید ورته وای چې نه روپۍ نغدي دي نو دلته به د زید دعوه صحیح روپۍ به نغدي ورکې دا د نیټه خبره بلغ وای ومن قر بدين مؤجل چا چې اقرار وکړو په دین مؤجل فصدقه المقر له فی الدین نو مقر له ورته په نفس دین کې تصدیق وکړو وکذبه فی التاجیل او په تاجیل کې تکذیب وکړو لازمه الدین حالا نو په د باندې دا دین نقد راغی لانه اقر على نفسه بمال ځکه د خپل نفس د د مقر په خپل نفس د مال اقرار کړی دی ودع حقا لنفسه او د دې سره په څنګ کې د ځان د پاره د مال دعوم د نیټه دعوم کړی ده فسوره کما اذا قر نو دا ورستنې دعوه به لغوي دا اقرار به ټکی فسوره کما اذا قر بعبد في يده ودع لجارته لکه صورت ته مسلې دا ده چې زما دا اقرار وکړو چې د دې طالب زما سره غلام دی خو ماته په اجاره راکړي نو د ومنله چې زما د سره غلام دی او د اجارې نه انکار وکړو نو اجاره به بیا نه بخلاف الاقرار بالدراهم سودی او کچرته مقر داسې اقرار وکړو چې په ما یو لک توري روپۍ دي نو به ټیک د باندې یو لک توري راغلي ځکه توري نوع ده او اجل نوع نه ده بلکې اجل عرض ده نو د عرض به په د مستقل دلایل ثابتې لانه صفه فيه ځکه دا صفت د تورو پو ده او اجل په دین کې نیټه په دین کې صفت نه ده بلکې عارضی امر ده هغه په شرط ثابتيږي او دا به شرط ثابتيږي وقد مرت المساله في الكفاله ويستحلف المقر له على الاجل ګوره تا زما د مستا د پاره اقرار کړی دی چې د په ما یو لک روپۍ دی یو کال پکې نیټه ده نو ته چې نیټه نشته نو کما په شاهدانو نیټه ثابت کړه خو ثابت به که په شاهدانو می ثابت نه کړه تا ته به قسم درکې چې ته د نیټې نه منکرې نو کته د قسم نه انکار وکړو نیټه بیا ثابت شو او کته قسم وکړو نو نیټه لغوه شو ويستحلف المقر له على الاجل او مقر له ته به قسم په نیټه ورکې لانه منکر حقا عليه زکه دا په خپل ځان باندې د یو حق نه انکار کوي وليمين على المنکر وان قال له علی 100 و درهم لزمه كلها دراهم ګوره صورت ته مسلې دا دی چې می اتون مبهم دی و درهمون تفسیر دی زه داسې وایم چې په ما سل او یو درهم دی سل سل څه شي دي سل کتابونه سل موټري سل کورونه سل ټکټرونه د دې سلو بیان نه دی شوی درهمون ورپسې می درهمون ویلې دی نو یو ځکه تفسیر شو بل ځکه تفسیر نشو همدا څه د کنه اصول شاشي کې تاسو دا سی ویلي مئتن و صوبن کې نه مئتن و درهمن کې د مئونه دراهم مراد دي مئتن و صوبن کې د مئونه اسواب نه دي مراد دلته صوبن تفسیر نه ده ځکه اسواب کثیر الاستعمال نه دي نو دلته خلق د مئتن سره خپل ک اسواب مراد نو اسواب سره ذکر کوي ځکه دا کثیر الاستعمال نه ده نو دلته معطوف تفسیر د پاره د معطوف علیه نشي کېده دا کثیر الاستعمال نه دی او دراهم خو کثیر الاستعمال دی نو الته خلق تمیز حذفی نو الته وی 100 و درهمون نو الته د کثرت ته استعمال د وجنه درهمون د 100 تفسیر دی دا مې اب ټول دراهمی پوه شئ دا دوه مسلې دي وان قال له علي 100 و درهم لزمه كلها دراهم نو په د باندې لازم دي ټول دراهم وهو الفرق هغه د دواړو صورتونو په مابین کې فرق دی انهم استثقلوا تکرار تکرار الدرهم فی کل عدد د هر عدد سره دوی د درهم ذکر کول ثقيل غني 100 درهم و درهم نو درهمون دو ځلې راځي نو تکرار د دراهم دوی ثقيل غني ځکه دا کثیر الاستعمال دی وقت فو دوی اکتفا کړي د بذکره په ذکر د درهم باندې عقيب العددين د دوړو عددونو نورسته وهذا فيما يكثر استعماله دا استثقال په هغه ځای کې راځي چې کثیر الاستعمال وذالک او دا کثرت استعمال چې د عند کثرت الوجوب دا په هغه ځای کې راځي کثرت استعمال په کوم ځای کې راځي چې په کوم ځای کې وجوب ډیر راځي پتا د خلکو وجوب د درهم راځي ستا په خلکو وجوب د درهم راځي اسواب دلته تفسیر دی حتف نه دی لانه ذکر عددين مبهمين ذکر دلته دو عدد مبهم ذکر کړو واعقبهما تفسيرا او د دې پسې شاته تفسیر ذکر کړو اذ الاسواب لم تذكر بحرف العطف د کدلته دا اسواب معطوف نه دي بلکې بغیر د حرف عطف نه ذکر شوی دي نو په مغیرت دلالت نه کوي فانصرف الیه منو د عدد دوړو عددینو بیان شو ووجهه وجد دې دا چې دا دواړه په د لازم شو چې ان القوسره وعاء وظرف له قوسره او زنبیل دا لوخه ده او ظرف ده له د پاره د تمر وغصب شی او هو مظروف او غصب د شی یعنی غصب د تمرو حال دا چې دا مظروفي یعنی غصب د مظروف تمرو دا بغیر د ظرف نه نه کنه چې تمر می او مظروف می نو خو ظرف ور سره لأن الاستبل غير مضمون بالغصب عند ابي حنيفه و ابي يوسف د امام محمد په مذهب کورونه اوس مکم غصبيږي نو هغه وی چې دلته به استبل امر کوي وعلى قياس قول محمد يزمنهما ومثله الطعام في البيت غصبت الطعام في البيت نو خالی رد الطعام به کوي ځکه د بیت غصب نه متصور او امام محمد وی غصبت الطعام في البيت کې به د دواړو رد کوي ځکه د بیت غصب متصور دی هغه حضرت عمر چې شهید کړو ابو لؤلؤ فیروز نو دا غته منسوب دی دا غده وجنا دا غنومي پیخه دی والله والا نو دا ګوتمې زما ډیره بدی شي ومن قر لغیره او چا چې غوستي وي هغه من ډیر بدی شي مجاهد او طالب سره ټوپک پکار دی دا شین لري کوي چې دا لاس کوم داسې نیولې او ډول پې کوي نو دا د خزو شی دی دا ټوپک او تمانچه ځان سره ګرځوي خو مسلمان د پاره نه ګوره د مسلمان په خلاف مسلمان چې مړ کول مسلمان په خلاف به نه استعماله ومن قر لغيره بخاتم چا چې بل چاته اقرار وکړو په ګوتمۍ لزمه الحلقه والفصل نو ما چې اقرار وکړو چې غصبت الخاتمه ګوتمۍ می غصب کړې ده نو بیا وزدر ترت کوم غمه او دا کړې دواړه دا کړې دا دواړه لأن اسم الخاتم زکه نوم د ګوتمۍ چې د یشمل یشتم یشمل الکل دا د دوړو تور شامل ده ومن قر له بسيف هغه څوک چې د د لپاره اقرار د توري وشو نو فله النسل والجفن والحمائل دا درې واړه ورته ملاويږي فله النسل یو هغه تیر وسپنه ده هغه به مرته ورکه والجفن نیام والجفن بل ورته جفن ورکه جفن پوخته وي لزمه جميعا نو دی وي دواړه باور کوي لانه ظرف زکه مندیل ظرف د پاره د صوبې دی لان صوب یلف فيه زکه صوبه چې د په مندیل کې تاویږي وکذا لو قال علی صوب فی صوب نو دا دویمه صوبه ظرف ته د پاره د اولی صوبې نو دواړه باور کوي بخلاف قوله درهم فی درهمن دا ضرب دی درهمن فی درهمن یو درهم د بل د پاره ظرف نه بلکې ضربي ظرف نه څه شي ضرب ضرب کې تکثیر د اجزا راځي تکثیر د افراد نه راځي یو درهم په بل درهم کې ضرب کا نو یو جز ترې نه جوړیږي یو درهم ضرب یو درهم څو کیږي یو درهم حيث يلزمه واحد لأنه ضرب لا ظرف وإن قال صوب في عشرة أصواب او کدا سی ویلی دي چې د په ما یو صوبه د په لسو صوبو کې نو لسې صوبې ظرف نه یو مندیل ظرف یو صوبه ظرف د پاره د بلې صوبې پوه شئ یو خو د کوچیانو قرآن شریف هغه خو په شلو ټوټو کې تا وای نور خو د یوې صوبې د پاره ظرف یو صوبه زیات نه لم يلزمه الا صوب واحد نو په دنه لازميږي مګر یو صوب عند ابي يوسف قال محمد لزمه 11 صوبا لان النفيس من الثياب ځکه خې جوړي چې دي قد يلف في عشرة اصواب ناغه کله په لس صوبو کې خلق ته وي فامكن حمله على ظرف ولي ابي يوسف او د امام ابو يوسف سب د پاره دلیل دا دی چې ان حرف في يستعمل في البين والوسط ايضا صوب في عشرة اصواب في په معنا د بين سره راځي الله پاک فرمای فدخلي في عبادي یعنی بين عبادي فوقع الشك نو دلته شک راغی چې في د ظرف ته پاره دی که په معنا د بين سره دی والاصل نو دلته په بین ور حمل کا ځکه په بین کې براءت د ذمه مرضی د دې ظروفونه د دې عشرة اسوابن والاصل براءت الذمم على ان كل ثوب موحى على ولا دا درته ويم چې ته وي چې لس جوړي دی وی د لپاره ظرف دی نو دا خو نشي کېده دی وی جوړي د لپاره خو مغه ظرف دی چې کومه کې دا تاو ده دغه ظرف بیا په بل ظرف کې تاو دی هغه ظرف بیا په بل ظرف کې تاو دی هغه ظرف بیا په بل ظرف کې تاو دی هغه ظرف ظرف دی په دې سر چې کومه جوړه ده نو د لسمې جوړې د پر نه هم ظرف دی او اتمه ورته ظرف او ظرف دی ومه ورته ظرف او ظرف ظرف دی همدا سي ظرف فتعذر حمله على ظرف فتعين الاول محملا نو اول به ورته محمل کی اول محمل څه شه دی چې دا به په معنا د بین سره ولو قال لفلان علی خمسه فی خمسه پنځه په پنځو کې دا ضرب دی پنځه چې په پنځو کې ضرب کې څو کېږي پنځه ویش اجزا ښه افراد نه پنځه ویش اجزا پنځه ویش اجزا د پنځو دا به پنځه روپۍ دي د پنځو روپو پنځه ویش اجزا د ضرب په وجه اجزا زیاتېږي جزئیات نه زیاتېږي پوه شوي یرید الضرب والحساب لازمه خمسه نو په دماغه 15 درهم راغله خو د 15 درهم 25 اجزا یاد کړی لئن الضرب لا يكسر المال زکه ضرب مال نه زیاتوي بلکې د ضرب په وجه تکثیر د اجزا ورځي وقال الحسن يلزمه 25 حسن ابن زياد فرمای چې نه تکثیر د افراد وی راولا 15 ضرب 15 25 افراد نو 25 درهم کیږي وقد ذکرناه في الطلاق ولو قال اردت او کده د خمسه فی خمسه جمع مراد و ضرب نو مراد لزمه حشره نو په د لس روپۍ راغلی لأن اللفظ يحتمله ځکه دا لفظ احتمال د جمع هم لري ولو قال له علي من درهم الى عشره او قال ما بين درهم الى عشره کدا سی ویلی چې د په ما د یوینه تر لسو پوری دی یا په مابین د یو او د لسو کې دي لزمه تسعه نو په د نه روپۍ راغلي عند ابي حنیفه فيلزمه الابتداء وما بعده نو ابتداء مر باندې راغله او ما بعد ابتداء راغله او غايه ساقطه ده من درهم الى عشرتين واسي غايه ساقطه ده ابتداء پکې داخله کا او غايه ساقطه کا نو نه روپۍ پیراغلي وقال او صاحبین فرمای یلزمه العشره غایه او مغایه په کې دوړه داخلي فیدخل الغایتان وقال زفر امام زفر سے فرمای چې دوړه غایه خارجي دي اته ور باندې راځي ولا يدخل الغایتان ولو قال له من دار ما بین هذا الحیت الى هذا الحیت که یو سړی و چې د زید د پاره زما د کور نه د دې دیوال نه ترغه دیوال پورې دی نو دا دیوالونه پکې داخل دي کنه فله ما بینهما نو دا ما بین داخل دی وليس له من الحیتین شیء وقد مرت الدلائل في الطلاق فصل دا فصل وای د دې فصل درې مسلې دي چا چې اقرار حمل ته وکړو د خزي په ګډه کې بچی دی ته د دې بچی د پاره اقرار کوي چې د دې بچی په ما یو لک روپۍ دي د خزي په ګډه کې بچی دی او ته وای چې د په ما یو لک روپۍ دي نو د دې درې صورت دي اول دو صورت دي یا به دې سبب بیان کړي یا به دې سبب نه بیان کړي صحیح شو حق سبب دی بیان کړو نو بیا به دوه صورت دي یا به د سبب صالح بیان کړي یا به د غیر صالح بیان کړي نو درې صورت شو کنه اول صورت دا چې ته چې د دې خزي په ګډه کې چې بچی دی نو د دې بچی په ما یو لک روپۍ دي نو که سبب دی نو بیان کړي د اقرار دی لغوه دی دویم که سبب غیر صالح دی بیان کړو چې د په ما یو څه خرج کړی دی هغه څه شي خرڅوي خو نشي نو دا اقرار دیم لغوه دی دریم دا چې سبب صالح دی ذکر کړو چې د په ما یو لک روپۍ دی مثلا چا ورته وصیت کړی دی د د په ما یو لک روپۍ دی ما ورته وصیت کړی یا بل چا ورته وصیت کړی سبب صالح دی ذکر کړو نو دا اقرار صحیح شو بدا درې مسلې دي دا نور باب ته رسیږي فصل ومن قال لحمل فلانه علی الف درهم کچرته ویل چې د پلان کې خزه د حمل په ما باندې زر درهم دي اوس اول سبب صالح پکې دی سبب صالح ذکر کړو فان قال له او صله فلان وردا سبب صالح دی چا ورته وصیت کړی دی او مات ابوه فورثه یې دا ویل چې د پلار مړو او دا ورته په میراث کې پاتې دي دام سبب صالح دی نو فالاقرار صحيح لانه اقر بسبب صالح لثبوت الملك له ثم اذا جاءت به حيا بیا چې کله د خزې دا بچي وزي ګولو په مدت په دومره موده کې يعلم يعلم چې دا معلومه و انه قائما وقت الاقرار چې دا بچي د اقرار په ټیم کې د دې په ګډه کې و لازمه نو دا لازم نو دا ما اقر به په د لازم شو ولو قال المقر دا سبب غیر صالح دی کچرته دا شی ویلې چې باعن یو قرض ونی د دې حمل په ما یو لک روپۍ دي ځکه په ما گاډه خرج کړي یې ماته دا یو لک روپۍ قرض را کړي لم یلزمه شی لانه بین سببا مستحیلا ځکه د محال سبب ذکر کړي فان ابهم الاقرار دریم صورت شاباسي سبب نه دی ذکر کړی چې سبب نه دی ذکر کړی په دې کې اختلاف دی خو د امام سي په مذهب بیا هم د اقرار نه صحیح کیږي لم يصح عند ابي يوسف وقال محمد يصح لأن الاقرار من الحجج امام محمد سے فرمای اقرار د حجج نه دی فیجب اعماله نو په دې باندې عمل کول واجب دی وقد امکنا او دلته اعمال ممکن دی چې بالحمل علی السبب الصالح اعمال داسې ممکن دی چې سبب صالح به ترینه مراد او رب حمل کو ولی ابي يوسف او د امام ابو يوسف د پاره دلیل دا دی چې ان الاقرار مطلقه ينصرف الى الاقرار بسبب التجاره اقرار چې کله مطلق ذکر شي نو هغه اقرار ترینه مرادیږي چې پاغي کې تجارت شوی نو د چې مطلق ذکر کړي نو د تجارت والا اقرار به مراد او د تجارت والا اقرار سبب غیر صالح دی ولهذا په دې پوه شوي ولهذا ولدې وجه نه چې مطلق اقرار د تجارتونو والا او په اقرار ور حملېږي حمل اقرار العبد المأذون واحد المتفاوزين عليه حمل کړی شوی د حمل د اقرار د عبد مأذون دا په تجارت واحد المتفاوزين متفاوزين هغه دوو شریکینو ته وایي چې هغه دواړه تصرفا ودینا ومالا وربحا بالکل سره شریکي من کل الوجوه سره شریکي فیصیر نو دا اقرار مبهم به داسي کما اذا صرح به لکه تجارت سبب د تجارت چې ذکر کړي او سبب د تجارت سبب غیر صالح دی ومن قر بحمل جاریه او حمل شات لرجل زما سره یو ګډه ده یا یو میګه ده او یا یو وینځه ده او زه هم د دې په ګډه کې چې کوم بچی دی دا د زید دی نو د اقرار ټیک شو ولزمه او دا بچي به به مغزیت ته ورکو لئن له وجها صحیحا ځکه دلته صحیح وجه ورته شته او هو الوصیه به من جهه غیره هغه دا چې په دې حمل بچا ورته وصیت کړي فحمل علیه نو په دې خوجه به ورحمل کو چې هغه د وصیت صورت ده ومن قر بشرط الخيار چا چې اقرار وکړو او ځان ته درې ورځې خيار شرط ولګولو ما اقرار کړی دی چې په ما لس لکه روپۍ دي خو ما ته درې ورځې خيار دی چې زه په دې اقرار پاتې کېږم او که د اقرار نه منکرېږم بطل شرط دا شرط لغوه دی او اقرار یې ټیک دی پوه شوئ ما اقرار وکړو چې د ده په ما یو لک روپۍ دي خو ما ته درې ورځې اختیار دی چې زه د اقرار نه رجوع کوم که نه کوم نو د اختیار نشته اختیار خو په بیع کې لأن الخيار للفسخ ځکه خيار خو د فسخ د پاره ول اخبار لا يحتمله او اخبار احتمال د فسخ نه لري ولا زي مهول مال په د باندې نقد مال راغې لوجود صيغه الملزمه ځکه ملزمه صيغه موجوده ده چې علي ده ولم ينعدم بهذا الشرط الباطل بس Yeah.